پانو هغه دومه اشعه چې راخص کړي تفصیل یې کړي اشګر علی څه د شوی دي وای اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق اه وش وجه دا ده فإن كونه کېدل په بحر کې چې د زید اما ان یکون زید فی البحر معنا دا ده چې کېدل په بحر کې جمع یې دا د رواس کون په البحر عدم غرق تاج سره جمع خلوه وسنه دروا ولا يكذبان كذب نس کېدل کذب نه کېدل دا معنا چې مر ول خلوه نس کېدل والا کی کذب وس یعنی خلوه وس یغرقو په البر غرق بسی پر ځکه ما سره د دې چې انه دا لا یسمع غرق دې ته غرق نه وای بل خاصه پورته وای نو پرمځکه باندې یو څوک غرق کېدلی شي یا ولی لانه اذا ولی دغه معنا د کبر ویل مرول چې دواړه کاذب چې مرول خلوه د دواړه راشي ولی دغه معنا ده چې هغه نو مرول په دریاب کې ندی غرق سو دا ولی معنا ده لانه شان دا دی اذا کذب کاذب زید فی البحر یسیر وبګرځي چې حق زاده چې زید ليس فی البحر واذا كذب كاذب سدا چې مر ول او لا يغرق یسیر وبګرځي چې حق زاده چې يغرق مخبار به دی وی ليس فی البحر دی يغرق دی په دریاب کې نه دی غرق دی نو فیلزم لازم بسما هغه لازم چې لازم دی هغه چې لازم دی هغه لازم سو چې په دریاب کې نه دی غرق او دغه رواده چې په دریاب کې نه غرق شي وو رواده زبې دروشه یو سړی ساتو روزي دی پکښه غرق ساده یار دی سا بهر دی وتا تر ولې دې ډېری وبې وې چې غرق کې مر ته هغه یې نشي کېدلی چې په دریاب کې نه دی غرق سو ولې نشي کېدلی په دریاب کې نه دی غرق سو په څا کې غرق تا په څا کې چې غرق شو دا نو په دریاب کې غرق سوی یا ته بیا ولې وایې چې دا مر الخلو یې ناروا نو ومر جواب دا وکړو چې د بحر څخه طالبانو زموږ یوازې سمندر نه دی مراد ار هغه ماوي چې عمیق وي هغه مراد سادي والد کاریز دی رو دی دریا دی هر شي د بحر څخه طالبانو مراد هغه ما عمیق دي هغه وبدي چې هغه غو چې جوړوالي ډیر لري دغه وبجنی مراد نو باروخ په دغه سوال نه واريږي چې په بهر کې نه دی او غر کې دا لایسي اپم ځکه چې غر کې خو غر کې نه بلی خاصه ته بلی ما په چا کې ورته پیدا کیات دی لم ځکه مې ورته پیدا کې غر کې لیکن په بهر کې نه کېدا هیڅ په داسې عمل کې اشاره ورته کړې دا طالبان اوس خو د امانیت الخلوه موجبات تسویل دل معنیت الخلوه موجبات را باندې ګرانه که مې ستونګه توه لکه د پلاني شي چپه خو هغه نو نه درته وایه هغه نو اوس نه درته دوی به پوه سول طالبان مر الطالبه معنی تر خلوه بیا دا ده طالبه معنی تر خلوه چې دا مر الجمع ناروا ده انه شان دا دی لیس نسب ما به کې د مقدم او د تالي معانده په کذب کې نسته په کذب کې معانده نسته موجبه خبره دا و چې په کذب کې معانده و بل یکذبان معا کاذبیږي دوار دون الصدق په صدق معانده نه د پورته سوی په صدق پیدا یعنی لا یسلب نسل بیږي عناد په صدق کې صدق نه کیږي کذب کیږي او نو د دې ستش معلومه سو طالبان طالبا معنیت الخلوه او د موجبی معنیت الجمع یو مطلب ما دې کمستان یې بدل یوه د طالبې کمیس اغوستې دی یوه د موجبی کمیس اغوستې طالبانو موجبه معنیت الجمع سالبه معنیت الخلوه د دوارو یو مطلب موجبه معنیت الجمع څه معنا جمع ناروا ده خلوه روا ده سالبه معنیت الخلوه هم دغه معنا چې خلوه روا ده جمع ناروا ده نو بار سالبه معنیت الخلوه او موجبه معنیت الجمع د دغه دوارو یو مطلب څه کنه شنو چې د دغه دوه یو مطلب څه ګرد امر طالبانو په صلیبې باندې په صلیبې په مثال چې شاګرد په کې هرڅل دی وار ورځي د عبارت ترجمه به کې د د سر په خلاصې د د پښتنه کې کله د سر په خلاص شو د د سر خلاصې نو څه چې د څه ویل لې ساغه وای کله ته لې څو زید به اما یا انداوی زید به اما ان لا یکون نی په بحر کې او اما ان یغرقو یا بغاس زید په بحر کې نه دی او غرق شو زید په بحر کې نه دی غرق شو دا رقم کې دلی شي دا جمع روا ده چې زید په بحر کې نه دی غرق شو اچ ته وایا علی سم دا وایي نه ستاره کم نه دی زید لا يكون دی په بحر ما يغرقون ستارلې ستاسو ویلې ستاره ستاسو دې سما دی وګورځاو زید په دریاب کې نه دی او مر ولا دغه دی ترڅو ما خو زدشتل زید یا په دریاب کې نیوي او یا بغیر کیږي وم چې نو چې جمع کوم یا دا دواړه دا دواړه سره جمع کوم باروخ منو دې چې جمع کوم چې زید په دریاب کې نه دی غرق شو داس به جمع کوم دا جمع روا ده علی سم وای دا نه خو کمی سره سالبه او دا ما مخ کتاب ویل چې معنیت الخلو سالبه او د معنیت الجمع موجبه یو مطلب دی دا غیبی کنه خپل عادی تستوي فإن عدم كون په بحر کې سره د غرق یکذبان دا کاذب یدل شي جمع کېدل نشته کې کذب راوخ فإن كذب د عدم كون في البحر هو كون في البحر كذب د غرق عدم غرق او وزا صادق دغه صادق اصل صادق ده کما لبت په صورت کې ان يكون چوي زيد په بحر کې او په الفل فکشتي کې زه به رواو کې نورا رواس کې زه به کنس جمع روا ده یا ولا يستقان جمع کیږي صادق کیږي والا کسل اجم بس ما عدم کون په البحر غرق براسي او دغه غیر متصور د چې کېدلی چې په دریاب کې نه دی غرق شو دغه جمع چې د بیا هغې روان په دریاب کې دی نه شو غرق په کښتۍ کې نو اوس تاسو طالبه باندې تر خپل وخت چې ولیدل ای کې کمیس د صالبي و جمع ناروا و خلو روا و هغه چشته هغه بارمانیت الخلو ده کمانیت الجمل خلوه یې روا ده دا باره څوک معنی تر خلوه وایي طالبه معنی تر خلوه خو به وایي و دغه ته چې خلوه یې مول ویل مول په خوا منع و وشي خلوه کېدلی چې جمع یې نشي کېدلی جمع یې ناروا ده خلوه یې روا ده دا غي دی کړی ومنه اي من ان دې چې طالبه پورته کوي عناد په کذب کې فقط یوازې يعلم اوس نو معلومه چې ما درته ویو خبر درته چې هر مثال د موجبه معنی الجمع مطلب به څوک راتوي موجبه معنی الجمع چی شته وای جمع ناروا د خل وې روا ده دغه شوه سالبه معنی تدخل هم دغه چې جمع روا د خل وې ناروا وان خو جمع ناروا د خل وې روا د دوارو یو مفاد څوک ما چې کوم سنه بدل د یوې عنوان د سالبه کده بل د موجبه ک مطلب یو دی لکه دا خو هاذا الشيء ما شجر او حجر دا موجبه ده که سالبه ده څوک په جواب راکړي موجبه ده جمع روا ده یو شی شجر او حجر دواړه کېدلی نو چې موجبه هم دا او جمع هم ناروا ده نو موجبه معنی تل جمع بینه دیم وای په هاذ القزه معنیه الجمع ده کتاب دلیل هم پر وای وای معنیه الجمع یعنی یم تنی هم تنی دی کونو کېدل د شی شجر او حجر دی معنی واس لیکن جمع ناروا ده فقط یواز یعنی يجوز خلو عنه ما خلو روا يعني يكون انسان دي مثلا ندي شجر وي ندي حجر وي څوک دي انسان ويشتك صادقي ايضا داغه مثال پر طریقې د سالبي من الخل ویل ما درته ویل ما سالبه معنیت الخل او موجبه معنیت الجمع یو مطلب دی په پوهیږ وی به دا غي مثال ماجب عنوان عنوان د چای د سالبي لکه دا مثال ليس هذا الشيء اما شجر او حجر ليس وغرزوا هذا الشيء اما شجر او حجر هغه مثال ندي هغه د موجبه معنیت الجمع مثال ندي ما زمي ولو ليس پر داسې وش چې ليسني دغه معنا ده وای دغه شی به یا شجر وی یا به حجر وی دواړه نشي کېدلی دغه شی به طالبانو یا چې شي شجر وی او یا به حجر وی نو موږ ول دغه شی خل ونی کېدلی دا شی به یا شجر وي یا به حجر وي د دغه دوه څه به یې وي دا رقم نشي کېدلی چې نه دا دی نه دا طالبانو زه ته شپې ثواب دا کوڅګي ته اشاره کو هاذا شی به یا شجر یا به حجر تر دغه دوه وتلی نه دی دا تاسو سره سره منی هم دا به یا ډبره وي یا به درخت وي تر دغه دوه بل بغیر بل شي نه دی دا را سره منی کمالک چې په صورت کې کوي انسان دا د انسان و مش کوسګي کوسګي خو نه انسان خر خو بنوي فرق کې چی د ما د انسان و مش کوسګي کوسګي خو انسان قبل شي هی په پوسره ا دا خو هغه ما دا و اے دا وا خبره ده پر لاړی دا وا خبره چې په پوسي هغه ورسته کړ دا خبره وس خته چې راتوي ول په کوم مثال کې چې موجبه معنی ترجمه صادقي پاره کې سالبه معنی ترجمه صادقي دا موجبه ده که سالبه ده یو راته وي سالبه ده بل څه موجبه ته څو درې ته څه یو قاعده در وښیم یو قانون د تکشیر د ماره ورسره بیا پښتنو څه په موجبي کې په پښتو کې د څه وامم دی او په پښتو کې په سالبي کې د څه وام نه دی دا دی و نه دی سره درته جلا شي حسب و نیست پیجنی په موجبه کې دا دی حسب په سالیبه کې دا دی نیز زه اوس د چې درته وام دغه شی به یا لا شجر وي یا به لا حجر وي د شنه وم چې نه به وي د شوه مم وي به اوس موجبه ده که سالیبه ده دغه شی وایه سراته تی دا په پښتو ترجمه څه ولې نه ګوري طالبان هاذا الشیء دغه شی به اما یا لا حجر وي او یا به لا شجر وي وی می وویل کې می د شول چې نه به وی دا وی لفظ په پښتو کې د موجبه دی نه وی دا د سالبه یا حس لفظ نه رول د موجبه دی نیس لفظ د چشتي د سالبه دی وز د څنګه وایم تاسو راته ګورئ هاذا الشيء دغه شی به اما یا لا شجر وی یا بلا حجر وی وس موجبه ده که سالبه ده موجبه ته تخص شوی یو راته وایي موجبه ده بل راته وایي سالبه ده موجبه ده اوس نو موجبه ده اوس مو ورته وګورو طالبان هی کېده چې و چې خلوه منع وه نو موجبه معنی ته خلوه چې جمع منع وه نو خبر موجبه معنی ته جمع دا خو نو ته په خپل معلومه کنو زه ولې د ثواب دا یا معنی ته خل ودا یا معنی ته جمع ته په خپل ورته وګور دغه موجبه دا خو ته معلومه سول خو وی لفظ می وای نه وی لفظ می نه وای دا غي وکنو اوس نو دغه څه معلومه کړي چې دا اوس موجبه خو ده چې معنی ته خل ودا کمانیت الجمع دا ورته وګور چې دا امر الخلوه معنی ده کې جمع معنی هذا دی ورته وګور سره طالبانو لا شجر او لا حجر نصر جمع کیږي جمع کیږي دا په چا کې به جمع ما اشاره ورته کړې په چا کې به جمع دا کوڅګي ام لا شجر دی ام لا حجر دی جوړ دي کړی دي کوم ځای شاته لا شجر او لا حجر نه جمع کیږي جمع کیږي چې خل وروا د لا شجر خل و چیش ده تاسو په جواب راکوي د لا شجر خل و چیش ده شجر د لا حجر خل و چیش ده نو د څه کېدل چې شجر او حجر دواړه دي خو د موجبه معنی تل جمع سو کنه نو دغه د مجمع معنی تر خلوص وکړ هغه خل وینا روات جمع روات دا غي دي کنه دي اوس به معلومه سوي نو موږ دلته هم درته وایو هاذي خزه معنی تر خلو د موجبه ده دا دون خبرې چې ما در سره وکړې خدا دې په خبرو ویلي ما شته اقرار وکړي موجبه معنی تر خلو ده او موجبه ده ولي لانه لا جذر وخلو ده لا شجر وده لا حجر والا کې خلو رواسي لازم بس اندا چې يكون شجر وحجر بدوارس ويجوز روابي جمع ما بين كده لا شجر او ده لا حجر روابي كما لك في الانسان كما مثلا چې کوسوي هم دا خبره خدای را تکړه او ما په کټ په اسلام کې درته کوی دی په پوسی ورس خو عبارت اسانه ويستك صادقي دا غ مثال پر طریقه د صالبي معنی الجن مخکې موجبه معنی الخلوه و اوس په صالبه معنی الجمع کې صادق بس هو ليس اما ان يكون هذا الشيء لا شجر او لا حجر ليس ندي ليس دار کم ندي چې اما ان يكون ودا شيء لا شجر او لا حجر دغه سن ندي اوس موجبه ده که سالبه ده سالبه لیکن ورته وګور چې سالبه ده جمع معنی ده چې خلوه معنی ده ورته وګور طالبانو کزه د تیسه پښتنه وکم سالبه معنی الجمع و چیش ته ویل کیږي چې جمع معنی کې خلو معنی سالبه معنی الجمع ها دا دا اسرا په تس په خپل وار اقرار راته وټي سالبه معنی الجمع کوم یې ته ویل کیږي چې جمع رواوي خلو نه رواوي ولې خو دا خبر ما در تو که ما سالبه معنی تل جمع موجبه معنی تل خلو یو مطلب دی هغه نو مې روي دا سالبه معنی تل جمع خو بداوی جمع روا ده خلو یې ناروا ده جمع روا ده خلو یې چشته ناروا ده اوس به دا تو تو ګورځ دا مرول سالبه خود خلیسته دی ولې دی چې د کې جمع دلته ناروا و کې جمع روا او طالبان خل و نه روا او باروخ په نوم د غیب معنی تل جمع وي معنی تل جمع سالبخ په وای و داغت چې جمع روا خل و نه روا او اوس په مثال ته موږ وګورو چې جمع روا ده کنه دروا که جمع روا او بار څوک ده سالبه معنی تل جمع ده تعش علي څه په وار وګورو اما ان يكون ويبه دغه شی لا شجر بوي او یا بلا حجر وي ای دا شی نه دی دا بلا شجر وی او لا ب... یا بلا حجر وی دا خبر سید واړه دی بات وړي لا شجر او لا حجر بات تر وړي ام دی لا شجر وی ام دی لا حجر دا غي دی کنه شنو چې جمع اده ناروا ده خلو روا ده او لیس پر داخل دی بار سالبه معنی تل جمع نه ده سالبه معنی تل جمع وای و دغه چې جمع ناروا روا خلو ناروا او خلو بیا دا ده شجر او د شجر او د حجر صدا لا لا یستک بار به یو شی شجر او حجر دوار څه کېدلی شي یعنی معنا دا ده ليس نسب ما مې کې د لا شجر او د لا حجر معادله په شد کې نس ولی انو ما دوار استکان ساده کیږي په انسان کې مثلا بل بینهما معانده په کذب والا کې معانده په کذب کې نشي ان يكون شی واحد بالشجر او حجر دوار څه کېدلی شي دا خلاص وکذا دا غره کم من جانب صالبتهما د جانب سره صالبوي د صالبو د طرفه یو سره اخیستل هغه خبره د فبل عنوان راځي ګوري زه تاسو په پښتو یو ارپو کوم مخکې خو موږ دشت ویل په کوم مثال کې چې موجبه معنی تل خلو ساده کیږي حالت ته بمنول یا موجبه معنی تل جمع ساده کیږي حالت ته بس سالبه معنی تل خلو سره ساده کیږي په دویم قدم کې مدا وویل چې په کوم مثال کې هغه منول موجبه معنی تل خلو ساده کیږي معنی تل خلو ساده کیږي سالبه معنی تل جمع بوستر ساده کیږي مخکې مې اوله موجبي شولې سالبي مې ورسره راوستلې اوس اوله سالبي زده موجبي ورسره راولم مطلب یو دی کنه ته یې وایو کذا من جانب سالبته ما دا غره کوم د طرف سالبو ته دواړه عادت هغه نو اوس تشریح پاجي کنداري صاحب کې یعنی اذا صدق کصادقه سالبه منع الجمع صادقیږي به موجمه من الخلوه اول مثال دی بیا د کل ک موجبه هغه مخ چې چا دوه مثالونه وال اول دی موجبه د وجه ک سالبه موجبه و سوال چی شادو هدا لکه دا کوز ليس هذا الشيء اما لا شجر او لا حجر يعني ليس نست بينهما ما بين كده دغه دوه چې لا شجر ولا حجر دي معانده په صدق کې نست معانده طالبانو په څیر د کینس په فویل ولی لانه يجوز روادي جمع بينهما جمع ما مې جائز لا شجر ولا حجر نسره جمع کی کمالت په صفت کې نشته نو چې سره جمع کیږي ای جمع روا ده او کمیس د صلیبی دی باره به څوک وي باره به نو معنی تدخل وي جمع روا ده او موږ ول هغه نو صلیبه معنی الجمع سره نو صلیبه معنی الجمع سره بل بینهما معانده په کذب کې د په کذب کې معانده کاذبیزم ولی لا شجر او لا حجر کاذب نو بار به یو شی شجر او حجر دوار و الا يلزم لازم بس انداز چې کونه شجر او حجر بدوار و ايضا يشتكو سالکیږي موجبه معنیت الخلوه په داغه مثال دا سالبه معنیت الجمع و وس موجبه معنیت الخلوه ورسره سالکو لأن الخلوه بالسوا هذا الشيء اما يا لا شجر وي يا بلا حجر وي کما مرد اچیس و یجوز جمع بینهما جمع روا ده کما مرد اولا شجر اولا حجر نه جمع کیږي خلو خدا ده بلا شجر خلو شجر دی بلا حجر ده حجر دی دا دوست کېدلی شي وکذا دا غرکم دا خو موږ ول دا هغه موجبه موجبه دغه دی مرو د معنیت الجمع موجبه سالبه می ویلې و موجبه د معنیت الخلو سره و اوس بیا د معنیت الخلو موج سالبه وایم د معنیت الجمع موجبه وکذا اذا صدق الصادق سالبه من الخلو صادقی جمر موجبه من الجمع لکه دا قوز مش ليس اما ان يكون هذا الشيء شجرا او هجرا ليس ندي دا رقم چې اما يكون اذا هذا شيء شجر يا حجر دا څه نه دي وزدا چې ته طالبان طالبان کړل که موجبه ده او تو وګور چې جمع معنی ده کې خلو معنی طالبان یو شی شجر او حجر دواړه کېدل شي جمع معنی او یو شی لا شجر ولا حجر دواړه نش کېدل خلو روات شچ خلو رواوي جمع ناروا وي کمیس یې د صلیبي وي هغه څوک ده دا بل یو براته وایي چې مونږ ول جمع روا وي وم جمع ناروا وي خلو یې روا وي کمیس یې د صلیبي وي هغه به څوک وي ها دا صلیبه معنی ته خلو ولې صلیبه معنی ته خلو خوای و دغه ته خلو روا ده جمع ناروا په فویل دا خلاصو یعنی ليس نست بينه ما بين کی معانده په کذب چې نست خل وي روا لانه ما دواره يكذب على كذب الانسان مثلا فقط فقط ما دون الشبه شبه کې کېدل لانه ما دواره لا استکانه ساجکی نو په بينه ما بين کی معانده په صدق ويسلك صادقي دا غ مثال ايضا پر طريقې د منع الجمع موجبه معنی الجمع موجبه هذا الشيء ما شجر او حجر د حجر او د شجر جمع روا ده نو جمع معنی خلو نه دروا ان خو معنی الجمع موجبه نصبر لانه لا يجوز جمع بينهما فقط يعني يجوز رواري كذب د دوار كما عرفت دا توفي دا خلاص وسباس نو کوي بدلی اوس باس نو کوي بدلی وانا كل شيئين ارى غد وشيان صادقي دي پاغه کې عينهما عينهما فعين کې داغه من الجمع صادقي دي په مابین کې د نقض د اغه من الخلق ارغد وشیان چې په عین کې معنیت الجمع وی طالبان نو په نقیز کې به معنیت الخل وی تی به پوسل تی دې پیر دې بزنس ته میتی ماته ګورې ده سم ګور ار هغه وشیان چې د عین په عین سترګې نه دي مراد د عینین په مابین عند ذات په مابین کې چې معنیت الجمع نو هر هغه دوه شیان چې په عین کې څوک تاجي کېږي معنیت الجمع په نقیص کې به معنیت الخلو ښه خبره کېږي ټول ته ګوره وأنا كل شيء صادقي ذي بين عينيه ما ما بين كده ذاتي من الجمع صادقي ما بين كده نقيضي من الخلوة صادقي لك دغة قول هذا الشيء ما شجرنا هجر دغة شو كانوا شجر أو هجر عيني نجي فانه دغه بیا معنی تدخل و د کما عارف تتاو پیندله فقط جواز معرف تدخل ولی انه يجوز جمع بينهما د لا شجر او د لا حجر جمع نه دروا څوک په چا کې به جمع شي دواړه په کوسګي کې دا شي په کوسګي او خلو رواغ یو شی شجر او حجر دواړه کېدلی دا د خپل په پوسه ار غزوه شان چې د عینین په مابه کې موجبه معنی تل جمع د نقیزین په مابه کې به سوق وي موجبه معنی تل خلو به داس وبالعکس هغه خبره ده وبالعکس بیا دی وایم ار هغه دوا شیان کې د عینین په مابین کې موجبه معنی الخلو د نقیزین په مابین کې بیا موجبه معنی الجزم وام دا جمع نه دروا فقط اي جوز خلو عنه خلو يروا كما لك په صورت کې د خل بکشتي په دا ځای خو سره وس باس بدلی طالبان لكن هذا ده كم اشاره د وجه ته ته کل شيئين بينهما نو چې موږ د شوي طالبان د یو دوه شیانو په عین کموجبا معنی الجمع په نقیض کې بیا موجبه معنی تل خلوه نه او چې په عین کې موجبه معنی تل خلوه وای دا بعد اتفاق نورست اتفاق په ایجاب سلب خدا خبر دا په ایجاب سلب خدا خبر چې اتفاق په ایجاب په سلب یعنی څه معنا د یو شي په عینینو کې چې موجبه معنی ترجمه ساده کېدل دا دغه شي په نقیزینو کې څوک ساده کېدل موجبه معنی الخلو نو خود په عینینو کې ام موجبه و په نقیزینو کې ام موجبه و خو په عینینو کې مول معنی ترجمه و په نقیزینو کې معنی الخلو یا عکس دا خو الته و کې اتفاق په ایجاب سلب کې وای خو دغه څه په پیر یعنی ان کان کثیر په بین عینیه موجبه من الخلوه کان بین لقیزه موجبه من الجمع نه دا مثال لر سره توای نحو قولنا هذا شيء ما لا شجر او لا حجر فانه دا موجبه معنیه الخلوه لکه دا مثال هذا الشيء ما شجر او هجر دا موجبه معنی ته جمع نه هدا وای معنی ته جمع موجبه صادقی ما به کې د نقیزه یې دش هذا الشيء به اما لا شجر یا بلا حجر دا معنی ته خلو نه فقط ام موجبه وهكذا اذا كان كثير بي دا خمر المخ په متن کم غوښتي سی وي دا خبره دا د دې لپاره نه کړ کی چې وسه هغه سالیدې راشي ولې جمع مې کې د لا شجر او د لا حجر جایز نه ده وکذا دا غرکم اذا صدق که صادق شي په مابه کې د عینین وي صالبه معنی الجمع صادقیږي په مابه کې د نقیزي هغه صالبه معنی الخلو کما لکس په دې ټول کې ليس اما ان يكون هذا الشيء لا شجرا او لا حجرا فان دغه صالبه معنی الجمع وې سالبه معنی جمع خو دې ته ویل کېدل چې جمع یې روا ناروا و خلو یې روا و او یا وم جمع یې روا و خلو یې ناروا و نو دا شجر او لا حجر نصر جمع کیږي خلو یې کېدلې نو ها دا جمع کېدلې خپل وې کېدلې پاس وای لا شجر او لا حجر نصر جمع کیږي جمع کیږي پتا کې جمع کیږي نو طيب ام لا شجر ام لا حجر خپل وې نه روان فإن الجمع جائزة ويشتك السالكين ما بين كده نقيزية داخل ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو هجرا وهو تابع السالبة من الخلق ولی خلوه د شجر او د حجر دغه جائز ده نو چې خلوه جائز وي کمی چې د صلیبی وي هغه صلیبه باندې تر خلوه نه لپاره هغه څه کړل دا خلاص دا په هغه تقدیر باندې او طالبانو چې ایجاب السلف کې اتفاق یو ار دا خبره بیا اجمالی ذکر کی طالبانو چې په ایجاب کې اتفاق وي د سیمانه چې ور په ایجاب کې اتفاق په کوم دوه شیانو کې چې د عین په مابین کې موجبه معنی تل جمع وي په نقیز کې به بیا موجبه معنی تل خلو او کې په عین کې موجبه معنی تل خلو و واما بعد الاختلاف هر څه چې ورسته تر اختلاف دی فيهما په دې ایجاب سل په دې ایجاب سل کې اختلاف پیدا چې طالبانو بیا فل صادق صادق الصالبا متفق في النوع بیا هغه طالبه مو نور متفق فل نه وات د چې بجلی سمې بجلی به مار ولار ان په داسې کې تلل بجلی تی به پوس دا کار والا چې ټول دې خدای خراب کی دا کار والا نه دا خدای خراب کی چې بس مې بجلی شي موږ د کار نه بوي دوستا خپل کار پښتوان نه پوهېږي دغسې د نورو په ایمان ولاړ یو سمه سوه که بجلي ولاړه نه سبق خو دې پر پرېښو وي دا یو څه سمه کړه یو مې غوټ مار بیا پر صادق طالبا متفق بالنوع طالبا متفق بالنوع څه معنا طالبان دش دش معنا ده ګوري کدا عینین په مابین کې موجبه معنی سلجمه و د نقیزین په مابین کې به طالبا معنی سلجمه انت خدا خو هغه و چې هغه اتفاق په ایجاد کی یا به اتفاق په سلب کی ستی په یاد یا چې په دغه ایجاب کې اختلاف او په سلب کې اختلاف بار بنو بیا دشي کفاینینو کې مول هغه معنیت الجمع و نحو قولنا هذا الشيء ما شجر او هجر طالبانو دغه موجبه معنی تل جمع نه دا موجبه معنی تل جمع نه فيشتكو صادقي بين نقيضيهما امر الموجب د موجب دغه دي معنی تل جمع طالبان ام طالبان معنی جمع يعني دا قول ليس اما يكون هذا الشيء لا شجرا او لا هجرا هذه القياس طالبه من جمع ده کنه یعنی ان الجمع ما به کې د لا شجر او د لا حجر غیر ممتنع ده فویل بل جائز چې دا جمع ممتنع نه او وی طالبه هغه خو نو ماره باندې ترجمه کولی باندې ترجمه خو طالبه دا ترجمه نه ده ممتنع ولا يستكون سالكي هذا القول طالبه من الخلو نسالكي ولی خلوه د دغه دوارو سمم تنیه ده کماله اخبار خبر خطی وکذا دا غره کم دا قول زمل هذا الشيء بیا لا شجر وی یا بلا حجر وی دا موجبه معنیت الخلوه نه ده د لا شجر و د لا حجر جمع خبروال خلوه روانه نو موجبه معنیت الخلوه کما عارف ته دا تاسو ور وپیژني صادقی د مابه کې د نقیزین یې هاذا الشيء ليس اما ان يكون شجر او حجر دا شجر او حجر دا لا شجر دا لا حجر نقیز نه دي وهذا القیزه بیا صالبه من الخلو فنقیزین کې بیا امر او داغه معنی ته خلو یو صالبه وي يعني ليس ندي خلوة الشجر أو ذا هجر سدي ممنوع ندي وليس ندي داغ قول سالبة من الجمع ندي دا سالبه معنی تل جمع ده ول سالبه معنی تل جمع خداوی چې جمع یې رواوی دلته جمع روانه خپل وایي انو اذا سلب چې صرف منع د جمع نو په يجوز روا دي جمع مع انه لا جمع نه ده فهم ته فکر پک شو کدا تفصیل هذا دا تفصیل دغه حاشیه دي چې مغلقه و پر طلبه وباین ومن الله التوفیق طالبان بس دي دا غشنه